ترتیب مصحفی کی 58 نمبر صورت ته پس د سورۃ الحدید نا او ترتیب نزولی کې دا سورة المجادله 105 نمبر دے پس د سورة المنافقین نا ربط د سورة المجادله سورة الحدید سرا سورة الحدید کې ترغیب الی الانفاق ذکر شو په پنځو طریقو سره نو اوس په دې صورت کې رد پر رسم جاهلیت هغه رسم باطل باندې چې زمانه جاهلیت کې به چا خپل منکوحی له تشبیه ورکړه په محرماتو سره نو هغه به ابدی حرام غنله په ځان باندې پشان د محرمات دویم ربط سورۃ الحدید کې مضمون د جهاد هغه ذکر شو نو اوس دلته سورۃ المجادله کې اصول د اصلاح ذکر کیږي لپاره د منافقینو دریم ربط سورۃ الحدید کې زجر وو لپاره د منافقینو او وسرا تخفیفاتم ذکر شلل او اجمالا مختصر طریقې سره اوس په دې صورت کې زجر دې لپار د منافقینو او دی هغه هغه خبائس ذکر کیږي تفصیلا نه ورهبانیة ابتدعوها ما کتبنا علیهم نو رد وو په بدعت د اهل کتابو نو دی صورت مجادله کې رد دی په هغه عوامو د زمانه جاهلیت چې هغه تحریم دا حلال دی دعوه د صورت په دې صورت کې رد دی پر رسم جاهلیت باندې خلاصه د صورت صورت کې ابتداءا رد پاغه رسم جاهلیت چې هغه زهار وو او دارن کې زجر دی لپاره د منافقینو په علم تر سره درې ځله برازي علم ترا علم ترا علم ترا او بیا درې قوانین هغه به ذکر کیږي لپاره د اصلاح د منافقینو او یو قانون هغه به ذکر کیږي لپاره د تأدیب د مؤمنانو چې کله تاسو خپل مشر څخه ځئ نو ملاقات نه مخکې سهدیه څه تحفه هغه ورته پیش کړئ حضرت شیخ القرآن نور الله مرکده به ذکر کول چې دا صورت مجادله پدې کې اسم الہی الله هغه په ډیر کثرت سره ذکر کیږي تقریبا هر آیت کې خو یو ځل ذکر دی بعضی کې په صورت کې اشاره ده هغه واقعي ته چې هغه یو زنانه وا چې نومې خوله بن ثعلبه وا نو هغه به په ځان باندې داسې حرامه ګڼله لکه چې عام محرمات چې کوم الله حرام کړی دي د هغې په شان نو دا خوله بنت ثعلبه رسول الله صلی الله علیه وسلم خطراله نبی علیہ الصلات والسلام ته وایي چې ما سره خو خاون زهار وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې مال چې دینو سهل د الله رب العزت نه سوال وکیا چې ما دې پاره صد دې حل راو باسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې صبر وکړه بس الله طرف تم سو حکم راشیا خو ډیر سختی سره ډیر چاهت سره چې دنو دی سوال کوم نو الله د اغه نه تعبیر تجادلو کا سره وک تجادلو کا فی زوجها چې باس مباحثه کوله تا سره فی زوجها په بار د خاون خپل کې شیخ القرآن نور الله مرکزه وب فرمایله وای چې قران کریم کې لیک آیت آیتونو کې سوچ او فکر وکي تا ته په ډیر څه حاصلېږي اوس وګوره الله رب العزت قانون کې دوی څوک دخل اندازي وکړه د الله حلال کړي شوی سيزونه هغه حراموله نو الله رب العزت په څومره سخت قانون لاګو کو اوس د دین بعد کې تاسو دی منکوحات ته نږدې زیا نو اول به دا جرمانه ادا کوی والذین یظاهرون من نسائهم نو دوه ټیمه بیا سو کی شپېتو مسکینان ته بچی نو خوراک ور کوي حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده به فرمایله وګوره مخکې شهرین متتابعین سره فمل چې هغه رسوا کړي شوی دي ذلیل کړي شوی دي د ابو عبیده یو معنی ذکر کړي کوبیتو اے هلاکو چې هغه هلاک شوی دي پشان د هلاک دو د هغه چا چې د دوی نمخ کې هلاک شوی دي حضرت قتاده معنی کوي نو هغه قانون چې هغه کم د قران او د سنت خلاف وي په دې آیت مبارک کې هغه خلکو لپاره وعید دی زورن دا چې کم د الله د کتاب او د پیغمبر علی صلوات و سلام د سنت خلاف هغه قانون جوړ کیه اوس حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزو فرمایله چې من نجوا ثلاثتين ولا خمسه په دې کې څه حکمت دی چې عدد ثلاثه او عدد خمسه دا ذکر کړل نو خطیب په حواله سره دوه وجوهات ذکر کول چې خطیب شربینی وایي شاید کې دی شي چې دا آیت نزول چې کم دی دا موافق وي واقعیت الحال سره چې هغه منافقین چې کم مشرب کولی د پیغمبر خلاف د دین خلاف هغه درې درې پنځه پنځه ټولګي به کېناستلې او مشورې به کولې لکه کتا حدیث مبارک ویلی مسجد زرار چغی جوړو پس چې مونږ به دی کې د مسلمانانو خلاف مشورې کوو مونږ یو ځای جمع کې دی نشو بیا شک را باندې کوي نو چرته درې چرته پنځه به کینا سلام د پیغمبر خلاف او د دین خلاف مشورې به شروع کړی نو خطیب وي کې دی شي چې دا نزول د دې آیت دا موافق وي واقعتل حال سره دویم حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزه به ذکر کوله چې دې کې اشاره ده چې کم اس کم د مشورې درې کسان پکار دي چې یو یو رائے پیش کی او بل بل رائے پیش کی نو دریم ګړې دیږي فیصله او کی فیصل پکار دی یا دو یو خو مشوره پیش کی دو بل خو مشوره پیش کی او پنځم په میس کی فاصل شي دیږي فیصله او کیه الم تر الى الذين نهوا عن النجوا دا دویم زجر ذکر کیږي په اقوال الشنیعه د يهود او د منافقینو باندې الم ترا اتا غون دې کړه ال الذین ها خلق طرف تا نهو عن النجوا چاغي من کړه شیو د غلطو مشورو نام دارنګ سلام علی الیاسین نو دوی هغه سلام پرې خدو چې کم الله را لګلې وو چې کم الله کړي وو هغه څه لکه حدیث مبارک راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د يهودو منافقینو یو جماعت را لې نبی رسول الله والسلام خطا او سوئی السلام علیکم لام حذف کو السلام علیکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر متانت سره وی وعلیکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جی تاسو د دې خبر وا نه ورېدله په دې د الله هلاکت وی د الله تباہ او برباد کی دی خو تا ته خیره وکړه سام مرګ هلاکت نبی اسلام فرمایي عائشه صبر وکړه تا دی هغه کلام واورید زما دی وانه اورید هغه وی السلام علیکا ما وعلیکم ما هو علیکم سلام نه دی ویلی ما وعلیکم سلام قانون اول ذکر کیږي س اخراج المنافقین من بین المؤمنین چې دا منافقین د مسلمانانو نه جدا کړي شي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو دې لپاره مشورې مه کوئ چې په فلانکي باندې به څنګه ظلم کوو، په فلانکي مال به څنګه اخلو، فلانکي عزت به څنګه اخلو. لکه نن سبا یې که نه الله پاک چا ته عزت ورکړي نو بیا دغه حسد او د عناد په بنیاد باندې الزامات لګي کوشش کوي مشورې کوي مکی بني سوکو یرا الا به موږ کامیاب کیږو چې په د باندې دا الزام لګو چې دې دا نه مني پوښلې دې دا نه مني دې دا نه مني الله فرمایي چې مؤمنه نو فلا تتناجو بالاسم والعدوان بیا د ګناه او په بل باندې د زیاتی په بل باندې د الزام لګولو د بل د بدنامولو مشورې مکوا ومعصیت الرسول او دارن کې د پیغمبر د نافرمانی باره کې هغه د مخالفت په باره کې په دې دنیا کې به دا دین څنګه خوريږي دا الله قانون د الله کتاب دا د دنیا کونه کونه ته څنګه رسیه دا خلق د الله په کتاب باندې عمل څنګه وکي دې لپاره مشورې وکا خطیب معنی کوي وتناجو بالبر اي باداء الفرائض پاسا مشورې وکا چې خلق دا فرضي مزونه چې دینو دا ادا کی اوس به ته وای چې نه دا سیو کا دا سیو کا دومره کسان دی راشي جمعه ته پاس خپل میس کې کینا مشوره وکا چې څنګه دا خلک با جماعت تراویو کی با جماعت فرایض کیا ته چې دنو د حق پرستو پسې لګي دلې به د غیر بدنامولو کوشش کې وتناجو بالبر ای باداء الفرائض والطاعه چې هغه څه دی نجوا بالاسم ده والعدوان دی ومعصیت الرسول دی د ګناه مشوره د ظلم او د زیاتی مشوره د پیغمبر خلاف مشوره فرمای چې انما النجوا دا مشوري د ګنا د ظلم د پیغمبر خلاف وعلى الله فليتوكل المؤمنون پس خاص الله باندې دې اعتماد کی مؤمنان یا ایها الذين امنوا قانون ثانی دویم قانون ذکر کیږي لاخراج المنافقین چې دا منافقین دا جدا کړي شي او باسل شي د مسلمانانو د مؤمنانو د ډلو نه ځکه د دې منافقینو به یو عادت وو چې دی به یو خو د پیغمبر علی صلوات و سلام د مجلس د آداب او لحاظ به نه ساته دویم دی به یو مؤمن به چې رااله هغه له ځای نور کو دا چې چنګ چنګ به وای کې نه شاوي چې دلته میز کې بل کس کې نه نیه الله قانون ادب ولېګا که چرته تاسو ته ویل شي چې مجلس کې فراخي راولئ بل ځای ورکړئ نو بیا ځای فراخي راولئ مجلس کې کلاو زړه کلاو کوي او بلوم پکې کېنوي یفصح الله لكم الله استاد مېس کې فراخي راولي یو دا والذین اوتو العلم دا عطف ته الذین آمنو منکم باندې دا به عطف من قبیل عطف الصفت علی الصفت یا عطف الخاص علی العام بشي صحیح شه اوت العلم چې دنا غم د اهل ایمان نه دي کنه نو عطف الخاص علی العام بشي نو هغه معنا موږ وکړه چې يرفع الله الذين امنوا منکم الله بوجت کې هغه کسان چې چا ایمان لرل تاسو نه او هغه کسانو او تو علم چاته علم ورکړي شه دي درجاتن پیر درجه دویم توجیه د شیخ القرآن نور الله مرکزه به فرمایلا چې والذین اوتوا العلم د دین مستقل کلام دی رسو کلام يرفع الله الذين امنوا منكم باندې ختم والذین اوتوا العلم د دې زنا دا مستقل کلام دی او دا منسوب دی لپاره د فعل مقدر صحیح شه او دلته نه د عالم د مقام هغه اندازه ولګی دا علامه آلوسی رحمه الله هغه روایت نقل کړی دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل مسند کې هغه نقل کړ دی ما رواه الامام ابو حنیفه عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع الله العلماء یوم القیامه کہ اللہ رب العزت به پر د قیامت ټول علما را جمع کی فیقولو فرمای انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم ما دا اخبر علم اخبر دا حکمت استاد پزونو کې دارنګه مخکې ذکر کړي د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده فرمایي چې فضل فضل الله الله غرواله ورکړ دې آ کسان ته چې چا ایمان راړلې صحیح شه دا آیت مبارک لسته دي چې هغه نو جوان عالم وي نو هغه تقدیم هغه مخکیواله هغه لازم دی په بوډا جاهل باندې دارنګي کې یو باندې چی وی خو علم کړي وی او یو هاشمی خاندان ولی خو جاهل وی نو دا بدوی باندې چی د تقدیم هغه لازم دی په هغه هاشمی باندې دا ولی دا د علم دی وجیه هغه علم نور نه دی هغه خو د شیخ په فرمایل چې تشه تیاره ده چې څومره ډیریږي نو دومره انسان د دین نه لری کیږي ها علم شری مراد دی حضرت شیخ نور الله مرکزو فرمایله دی هغه مونږه مخالف نیو از دې کا او علم وتمو آیا هغه یو اونر دی لکه سیکل ز کول یو اونر دی موټر سیکل چلی ز کولا هغه یو اونر دی یا داسې هغه هم یو اونر دی چې ای به داسې لیکل کېږي او فلان کې به داسې لیکل کېږي یا او دې سره به داسې کېږي او دې سره به داسې کېږي اونر دی بس یې کده اونر به سره نیت باندې یا خو علم نه دی خام علم د قران او د حدیث دی وی به ورته لارې کې به لاړو په مشورو سره چې مشوره به وکړه چې زب دلته دوی کم تال تال تپیا اسی به تپوس کو جی یو تپوس کولی بل هغه تپوس لپاره د پوه نو لپاره د پریشان کولو د پیغمبر علی صلوات و سلامو الله رب العزت قانون راولېګو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو څوک څه تپوس مسلې کوي دا غي نمخ کې به یو هدیه تحفه پیش کوي به مدارک روایت لیکل چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دی باندې چا عمل نه کړی سوا د معنا وای ما تپوسونه کول او د هر تپوس نه مخکې می هدیه پیش کوله خو د شیخ نور الله مرکزو فرمایل چې قرطبي ابن کثیر دا خبره نه ده خوخه کړي هغه دا وی چې بس دا حکم رااله بس تمیز د منافق او د مؤمن اوشو مؤمن خوشاله شو او منافق او هو دینم په پیسو شو اوس به مسلو چې دین هغه په پیسو تپوس کیږي دا غدریم زجر دی د زواجر ثلاثونه علم تر علم تر سره چې ذکر کېدلم او دیګه زجر به اوصاف المنافقین دی چې هغه دوستی و چا سره کفار سره چې هغه دوستی و کفار سره منافقین سره يهود سره هغه سره به دوستیانه کولیا کما یخلفون لکم لکه څرنګه چې دوی قسمونه چتول تاسو ته ويحسبون انهم على شينا او دوی به ګمان کوي چې دوی دی په یو نفع باندې صحیح شه دوی به خپل ګمان کې داوي چې مونږ په یو کار چې دوی به دوستی کوي هغه چا سره چې څوک دښمنی کوي الله سره او د الله رسول سره تب داس یو قومونه مومیا چې هغه ایمان هم راړلې د الله په توحید باندې او په باز بعد الموت باندې پس د هغه نه هغه بیا هم چې نو د الله او د الله د رسول دشمن سره چې نو دوستیو کې ولو کانو آباءهم اگر چې دا دشمنان د الله او د الله د رسول چې د دوی پلاران ولې نوي او ابناءهم او د دوی ځامن ولې نوي او اخوانهم او د دوی رونه ولې نوي او عشيرتهم او د دوی کومبه ولې نوي هذا شیخ القران نور الله مرکزو فرمایلا سلور ذکر کړ ابا ابنا اخوان عشیرا ذکر ابا پلار یو داسې مقام دی چې دا مقام د تعظیم دی چې دغه ادب کې دغه احترام کې لیکن چې کله هغه هم د الله دشمن وګرځي نو بیا هغه هم پریږدي دا رنګ کې اولاد دا محل د شفقت ته لیکن چې کلام د پیغمبر خلاف شي د الله خلاف شي د الله دشمن شي نو دیبو پرېګې دی دیبو هم پرېګې دی لکه حضرت عمر رضی الله تعالی چې ابن عمر سره چې نو خبرې پرې خوي حضرت عمر را پیش کړ چې دا خدای جمعهتون ته ناراضي صحیح شه ابن عمر وی چې راضي به ها حضرت عمر وی چې راضی به ابن عمر وی چې نه دی راضی هغه دا حال وقت له حاصل وی حضرت عمر وی ته تا ته چې دینو د پیغمبر خبره کوم او ته دغه مقابله کې خپل رائے پیش کې بیا وسره خبرې پرې خل دارنګي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې خپل پلار ابا کو حافتا سپېړه ورلوا کله چې هغه ایمان نور قبول کړي او هغه د پیغمبر علی صلوات والسلام بارکی نامناسب الفاظ استعمال کړل حضرت عمر چې هغه باندې ها رحم دلی او غالب وا هغه پاسی او خپل پلار لچنه سب پیړولی صحیح شو نو لا تجد قوما تبن مومی داس قوم لرا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې هغه ایمان لري د الله په توحید باندې او پر د آخرت باندې یوادون من حد الله چې دوی دوستو کې هغه چا سره چې کم دشمن د الله وی او دشمن د رسول الله وی صحیح شه مبتدعنا چا چې بدعتي سره محبت وکم دې دې پاره چې د دنیا عزت په ملاو شي دې مشهور سره دې زبو سره یو فوټو با سما زبو مشهور شما ها دې داسې یا د دنیا سنور اعراض دې پاره چې زبو د ختزم او رازم مال وسم ملاويږي الله فرمایي یا بروح منه بالقران وبالحجج صحیح شو په قران سره مضبوط کړیو په دلایل سره مضبوط کړیو نو دا ځکه چې هغه محبت نکو هغه چا سره چې چا دشمنی کوله الله او د الله رسول سره نو یدخلهم جناتن داخل بکی الله دوی لرا جنتونو ته چې جاری به لاندې داغې نه نهرونه همیشه به اوسیدون کې دوی پدې کې رضی الله عنهم ورضوا عنهم الله راضی دی د دوی نه او دوی راضی دي د الله نه د الله په فیصلو باندې اولائک حزب الله